د الله رب العالمین وحدانیت بیان شو دویمه حصہ کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شو انزلس خباستنا د يهودو او دای دل ذکر کول چې وګوره په پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې کم خلق اعتراضونه کوي هغه دومره پلید خلق دی چې داغي دا خباست ته دا خباست ته اوس د دې ځاینا آیت نمبر 102 یو سل دویم آیت نا درېمه حصہ د صورت شروع شوه او په دې درېما حصہ د صورت کې دوه مسلې ذکر کړي یو الجهاد فی سبیل الله تعالی دویم الانفاق فی سبیل الله تعالی الله په لار کې jihad وکړي نو د دیو جنا د تنظیم او جماعت د پارا اصول او قوانین ذکر کړي چې تاسو جهاد هغه تنظیم هغه په اصول د قران کریم باندې نو په دې ځای کې الله رب العالمین اصول د جماعت او تنظیم ذکر کړي اولنې دا اصولنا چې عقیده و د ټولو یوې د توحید عقیده دا اولنی آیات کې ذکر کړي یو سل دویم کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دویم قانون ذکر کئی ورپسی او صدریم کی د تنظیم او جماعت ضرورت او حصول تنظیم او جماعت ذکر کړي اول دای اصولنا هغه دادی چې عقیده به د ټولو یو وي یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو ویرګه د الله نه حق تقاتی باقی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممرې تاسو مگر بتا سه حال کې چې تاسو مسلمانان یعنی همیشه په اسلام کې اوسېږئ نو مر ود الله په اسلام کې راضي او عقیده دې ټول یو وي د توحید عقیده جماعتونه مختلف دي داسې جماعت چې پای کې مشرق نوالا تر مغرب پورې ټول دنیا کې یو سړی هم مشرک نوی بغیر د جماعت اشاعت توحید و سنت نه اسی جماعت مرسوب نشي خلې دا بنیاد دی چې عقیده ول ټول یووی د الله د توحید دویم قانون دا الله په کتاب باندې منګولې ولا گواہی لا سنا خکې باغی یعنی باغی عمل کوي واذکروا نعمت الله علیکم اوس فائدہ د اعتصام ذکر کړي چې دا الله په کتاب معقول ولګوي لسمه سپارا سوره انفال آیت نمبر 63 والف بین قلوبهم الله مینا چولا پمن د زړونو لړکی انه عزیز حکیم یقینا الله دې زور او حکمت وال ذات پیغمبر تعالی وایي کتا دنیا کې سر او سپین خرج کړو دا به نو یو کړی او دا مين الله واچولا بسبانی بیان د قران دیو جنا تر سوچ یو ځای کې قران نی بیان شوی داغي په میاس کې مینا او محبت ناراضي او چې قران بیان شي نو باغی خلقو کې مینا او محبت اتفاق او اتحاد به راشي صحابه کرام ته وګړه ترزو چې هغه کې قران نو بیان شوی وي داغي پر زړونو کې مینا او محبت نو او کله چې قران بیان شو داغي پر زړونو کې مینا او محبت پیدا شو دا د قران کمال دی چې کم ځای د الله کتاب بیان شي نو حتی د خلکو زړونو کې محبتونه پیدا شي فالف بین قلوبکم فاسباکم بنعمته اخوانا او مسلمان د الله کتاب ته کله اوسګار دی دیو اول د دین کار ته اوسګارېږي نه او کله دین کار شروع کی دا هم بیا کیسو بس رواني منګړتو بس رواني غلط او عقاید بس رواني دا الله کتاب ته نوزګاریږي دا دنیا لپاره وښتا د مال دولت د پاره وستا د فضولیاتو د پاره وستا د کېل کو تماشه د پاره وستا دارنګي خزه بچو د پاره وستا دوستانو د غب شپ د پاره وستا او مسلمان سره کا وخت نشتا د الله د کتاب لپاره نشتا نو محبت به څنګه پیدا شي دیو جن وګورا کم ځای چې پای کې د قران قانون نه او قران نه بیان شي نو پلار د زوی نه خفا زوی د پلار نه خفا رور د رور نه خفا نو تاسو مړه کېدلو او جهنم لتللو والله رب العالمین بچ کړی په بیان د قران سره د شرک نه بچ وي د غلطو عقایدو نه بچ وي ځکه قران بیان شو دیو جن حضرت مغیره رضی الله تعالی عنہ الله احسان کو قران راولې ګلو پیغمبر راولې ګلو نو نن بدا د عزت تندې بل چا تخکته نشي سوا د الله نه وکنتم علی شفا افرت من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته دارنګي بیان الله تاسو ته خپل دلایل چې را بلی خلق په طرف د خیر باندې خیر نه مراد څه دی ابن کثیر پر روایت د مردوی ذکر کړي خیر نه مراد دی تابعداري د قران او سنت معنا دا یدونا ال الخير غواړي د خلق په طرف د قران او سنت باندې دعوت دی ورکې د قران طرف ته دانا بعض خلک وایي یامر بالمعروف کوان منکر په خپل ختميږي دا غلطه خبره ده کچره دا سی وی بیا الله پاک دا صفت ولې د مؤمنانو ذکر کولو وینون عن المعروف نه نه نه عن المنکر او امر بالمعروف دا دواړه لازم ملزوم دي تاسو به امر بالمعروف نه یعنی منکر دواړه کوي او لا یشکن الله ایبس علیکم عقابا منه یا نږدې دا چې الله په تاسو باندې عذاب راولي ثم تدونه فلا يستجاب لكم تاسو بیا الله نه دعاګانې غواړئ او تاسو له دعا نه قبلي امر بالمعروف او نهی عن المنکر دواړه وکوي کچره رد منکر نه کوي ارشیو قران رحم الله اصول سنت کی روایت ذکر کړي چې بنی اسرائیل کې سالکانو او ینتفونا ریشو نو چې ها الله رب العالمین فرشتو ته وی ورشه عذاب ور کوي نو هغه فرشتي الله پاک ته وی چې الله ته یو بوډا سړی دی بزرگ سړی دی او هغه هم پکې دی الله رب العالمین ورته فرمایل اول شروع د دې بزرگ نه وکړي چې د په مخ کې غلط کارونه کیږي ظلم کیږي او د د پتندي باندې د سره خلل راځي پروا نشته دا حدیث برګه باندې سو کی دیو جنا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا دواړه ضروری یوازې امر بالمعروف باندې کار نه کیږي بلکې د مسلمان صفت الله ذکر کوي یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر او دیو جنا دا ډېر ګران کار دی وېسه قرنی د دجلې په اړه ناستو چې د بدعات ردونه کوي نو بدعتي به خلاف کوي د شرکیات ردونه کوي نو مشرک به خلاف کوي د رسمونو رواجونو خلاف ردونه کوي نو رسمي او رواجی به ستا خلاف پروپاګاندا کوي دارنګي د غلط او عقاید ردونه چې کوي دا غلط و عقاید والا هغه وستا خلاف پراپګاندا کوي دارنګي د شرابو د جواری رد چې کې نو شرابي او جوارګر هغه به مخالفت کوي خو بیا هم ضروری دی لکه حدیثو کې او قران کې د دې ډیر زیات تاکید راغلی دی دیو جنا زموږ استاد محترم شیخ القران مولانا مطیب طاهری سے هغه فرمایي کلا کلا ایا علماء دینی مالی وراکمو تغازیتم و منکرات الاوامری و علماء د دین سوي چې تاسو وینم چې رد منکر او سترګې پټې کړې دي ستاپ معلم ستاپ کلیږي خمن کرات کیږي او سب هغه باندې رد نه کې الله له وس جواب ورکې عمل امر بالمعروف والنهي فرضكم فارستم وان ذاك اراده هاجري امر بالمعروف نهی عن المنکر دا تاسو فرض نه وو علماء د دین او تاسو دینه مخ اړولې اما غزل میثاق ربی علیکم بیا تنسو بالحق علی المناکر زما رب تاسو نو وعده نواغسته چې تاسو به رد منکر کوئ ولی رب د منکر نه مسترګې پټې کړې دي یامرنا بالمعروف وینهون عن المنکر حکم بکی خلقو لا پنی کو بانی قرآن و سنت اور آبلی با خلق و طرف دنے کئی بانی معروف ما عرف من کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم نو اختلاف یې کړو صرف د زیر او د عناد په بنیاد باندې اوس هم داسې کوي د قران سره دښمنی کوي د زیر او د عناد په وجه باندې واولائک لهم عذاب نبیم او دغه کسان دې له عذاب دی یوما تبیزو جو وتسودو جو باورز باندې سپین بشی مخونه خور بشی مخونه دا مخونه به د چا سپینیږي او د چا به توریږي کتاب الاعتصام د امام شاطبی ذکر کوي وای د دین او دارنګ ابن کثیر یوم تبیز وجون فاورز بانی چی سپین بشی مخونا دال سنت والجماعت وتسود وجون او تور بشی مخونا د بدعتیانو چا چې بدعات کړی دي د الله په دین کې د ځان نه طریقې جوړ کړی دي دا ای مخونه وتک تور شي د دیو جنا د بدعتي لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم با شفاعت هم نه کوي د حضرت انس رضی الله تعالی نور روایت دی وای ما د نبی علیہ الصلات والسلام نه تاسو کو سال تو نبی صلی الله علیه وسلم یشفع یوم القیامه فقال انا فاعل نبی علیہ السلام ته سوال کو چې زما شفاعت پر د قیامت باو کې نبی علیہ السلام بالکل وکوما قال قلت یا رسول الله فاین اتبوک وای ما د الله رسوله زبتا چرته وینم بیا به مې د تلې سره ویلې کم ځای چې اعمال تلل شي بیا هغه وی کبیا مې مونلې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عند الحوض بیا به تما د حوض کوثر سره ویني او دا سه حوض کوثر چې نبی علیہ السلام فرمایي او داغي وببا د شاتو نه زیات خوږي وي د پيو نه زیات بس پینی وي داسې صفا سترو وو او چا چې داغي نه اوس کلی نو په میدان د ماشر کې باغ همیشه د پارا چرته تګې نشي الله دې مونږ ته نصیب کړي دا سه به باندول شي فرشته به وحي لکه څنګه چې اوغه د پردي فصل شړلې شي او زه ملائکه ته هم وسيابي وسيابي وسيابي دا زما ملګری دي زما ملګری دي زما ملګری دي دا زما متيان دي مال را پرې دی چې زه الله داوځي کو سر وبور کم نو فرشتي او ما ته وای ها وای یا محمد انک لا تدری ما د سبالک و پیغمبر تا ته پته نشتا چې د استا په دین کې ستا د مر نه رستو نوې نوې طریقې جوړ کړې وي د ځان طریقې جوړ کړې وي او دین ورته ویلو لکه اوس خلکو بدعات جوړ کړی دي نبی رسول الله ویخه دا خلق دی الله تبا برباد کی نبی علیہ السلام باخرت کی د شفاعت نه انکار کوي دا غچا چاغي بدعات کړی دي د ځان نه طریقې جوړې کړې دي فاما الذين سودت وجوههم هر چا کسان دي چې تور شي دي مخونه دایي اګه پر دې باندې ایمان کو پیغمبر د الله وی قران می دی لرا لګل دی چې د حق بیان وکا دیو جنا چې اوسړه د قران درس کوي نو دیو خلکو ته حق کار کوي د باطل رد بکئی د شرکیات او د بدعات رد بکئی د کلی د رسم او رواج رد بکئی او دا بوئی چې دا حق دی او دا باطل دی دا الله اختیار کړی هغه سات چې بر اسمانونو کې دي او هغه سات چې زمکو کې دي ویل الله ترجع الامور دی الله ته واپس پېشي ټول کارونه کنتم خیر امتن اخرجت للناس اوس ترغیب ورکړي درې می قاعده طرف ته یای تاسو غره امت وستل شوی د پاره د فائدې د خلکو ایمان خو مخ کې پکارو او دلته رسته ذکر کړو دا ولي دا ځکه چې کله ته امر بالمعروف کې او خېږي خبره کې هر چا ته خوای نو بیا ایسوک ستا خلاف نه کوي هر سړی باندې ملګری او کچره تا رد منکر شروع کو نو بیا به ټول خلک دشمنان شي نو چې دشمنان شي نو زړه به خامخا تنګي ځکه انسان کمزور دی نو زړه کې وسوسه راشي چې را ټول خلک رد منکر نه کوي نو تیر ولکه پرې د مړ خپل کار وکړي ها هو بیا هم تا چې په دغه ایمان باندې کلکوالیو کې چې زړه کې وسوسه راشي او بیا مې چې نا زبرد منکر کوما کله ما زړه تنګي او کار سکیږي نو دا ایمان الله ته منظور دی زګه تو مينون بالله رستو ذکر کو ها ولو امن اهل الكتاب لكان خير لهم کچری ایمان راوړې ویل کتابو دا وګوروي د دې لپاره منهم المؤمنون اکثرهم الفاسقون بعضی د دین دی مؤمنان او زیاد د دین دی فاسقان لا یذرکم الا ذا واستسلی ور کوي مبلغ دا کتوار چې هر زبر دا حق بیان کوما دا خلق به مړ کی الله هیڅ نشي کولای لا یضرکم الا اذا دې زر نشي در کولې تاسو ته الا اذا مگر رد بدی اس نشي کولې صرف ردی بدی بوي پروپاګاندا وکي نور اس نشي کولې الا بحبل من الله مگر هغه خلک چې مګولې لګي پر سید الله وحبل من الناس پر سید خلق باندې یعنی په جماعت صحابه کرامو دای سره ملګری شي وباو بغضب من الله او دای اختشو بوسیر طرف نه الله نه وضرب تعلیم ذلت والمسکنه والی شو په دی باندې مور د خوارې والمسکنا او د غریبې علیم المسکنا په دی باندې خواري او غریبي ذالک بیانو کانو یکفرون بیات الله دا دیو جنا چې دی و انکار کولو بیاتون الله دا ټول د يهودو خباستونه ذکر کړي ويقتلون الانبياء بغیر حقین وجلل به پیغمبران بغیر د جرم نه حدیث کې راځي فما قامت السوق حتا قتلوا 12 نبیا بازارونه لانو گرم شوی چې دای دولس انبیاء علیهم السلام وجلیو آنا اللیل فاترافو د شپې کې وهم یسجدون او دای سجده کوي الله تا یعنی ټول برابر نه وي او نه ټول گمراه دي بلکې باندې خبر کوم بکشتا یؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان وروړي په الله پر ځاخرت وما يفعلوا من خير فلن يكفروا دا سلورم قانون د جماعت د ارکانو لپاره چې ارکان د جماعت با خپل جماعت باندې انفاق کوي پیسې به لګي وما يفعل من خير فلن يكفروا هغه چې دی کوي د به تر مال نه خرج کوي مثال دای کسانو چې خرج کوي په ژوند دنیا کې کما سلرین بشان د هغه باد دی مطلب دا چې اوسړه مال لګي خدا الله رضا د پاره نه بلکې دریاکارې لپاره ای داغه مثال ذکر کړي کما سرین فیا سرن بشان د هغه باد دی پینځم قانون دا دی چې په جماعت کې په ملګرو کې با هر رازدار نه پرې دی پورا او میټینګ کې با غیر رازدار نه پرې دی ګنی جماعت باندې تباہ برباد شي یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم ایمان والو منی سئی پټه دوستانه اله استاسونا یعنی هغه غیر رازدار منی سئی لا یالونکم خبالا او دا زکا چې کله به جماعت کې غیر رازدار را د نشي هغه جماعت تباہ برباد شي اده بربادای سره مخ شي او په دې باندې ډېر واقعات دي چې کله په ملګرو کې غیر رازدار را دن نشوي دي نو دا غي هغه جماعت هغه ملګرتیا تبا شوی دا کله چې سید احمد شهید رحمت الله علی دا انګريزانو خلاف یو تاریخ شروع کو دیو ځل دا هغه سره ملګری رالل مشوره کولا دا ټک په قلا کې انګريزانو دا غي مشوره وکړه چې دا غي سره سوګو نو دا غي سره یو ملګری سید امیر رحمت الله علیه گزر سره و او هغه هم راغلی و دا هغه سره بل ملګری و د سید امیر رحمت الله علیه سره راغلی و سواد سی به وته وی هغه هم بزرګ سړی و سید احمد شهید رحمت الله علیه ورته وی دا سړی د شورا او د میټینګ نه بهر کول غواړي دا مپریدا سید امیر رحمت الله علیه ورته وی نه دا خ سړی دی بزرگ سړی دی او پرېګی دا وای دا صحیح ده نو نو ایثاره کو مشوره وکړه چې په پلانی ځای کې لانی کور کې با پړو لګو دا غیله سره جوختو او لس لس یا شل شل کسان اب ورواړو اغي بدننا جنگ شروع کی او بیا باغی پسې نور کسان ورواړو انګريزان به د قلعه نو باسو نو دا مضبوطه قلعه دا دا به زموږ لاس لراشي فیصله هم په دې باندې وشو یو ورځ دا سواد سیب دا بزرگ چراغله و دې داسي خپل غدې باندې ناستو مریدان غیر چا پیر ناستو نو د هغه مریدانو مخ کې دی وای يروي ما ته په کشف کې داسې ویل کیږي چې نن با د اټک په قلا باندې حمله کیږي او حمله هم داسې کیږي طریقه مو خدا چې سي اوریدلی وو اوس دغه خپل مریدانو په مخ کې خپل کرامت خودلو ها کرامت په خودلو او نقصان څه شو دا پدې مریدانو کې د انګريزانو یو جاسوس ناستو هغه چې دا خبره واره ده فورا انګريزانو ته اطلاع وکړه اغي ته چې اطلاع شو نو اغي دا کور نه غیر چا پیر غیر واچولا او کم مجاهدین د سید احمد شهید رحمت الله علیه او د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه مرګری چې هلته تللي وو هغه ټول یې ګرفتار کړل او هغه یې شهیدان کړل او هغه حمله ناکامه شوه د څه وجې نه د دې یو سړي د وجې نه چې دا غیر رازدار را د نشو هغه پروګرام ټول کینسل شو او هر څه تباہ برباد شو کله چې په میټینګ شورا او جماعت کې غیر رازدار را د نشي نو دا غي د وجې نه نقصان وشي ځکه الله وی پټه دوستانی غیر رازدار بنی سي او دا غي وجې ذکر کوي یو لا یلونکم خبالا اوی ایلن کوي کمه نه کوي بتاسو کې د فساد دویم ودو مانتم خو غني تکلیف تاسو او دریم دا که تاسو کې عقل وي الله وی ما ورته دی د دشمنی نه ذکر کړي بل وجہ انتم اولای تحبونهم یی تاسو هغه سان چې تاسو مینا کوي دا ای سرا ولا یحبونکم ودای مینا نه کوي تاسو سرا ته به ورسره مینه کې ته به اکرام کې عزت به کې او محبت به ورسره کې هغه تا سره مینه نه کوي تؤمنون بالکتاب کلی تاسو ایمان راوړی په کتابونو ټول باندې یا په کتاب ټول باندې قران کریم باندې نو تا ته وای ستا مرګره ما واذا خلو عزو علیکم الانامل من الغیظ او کله چې واپس شي نو چې چی په تاسو باندې سرونه د ګوتو د وجې د غسینا تا سره مخامخ شي نو ډېر د مینې محبت اظهار کوي د زړه د پاسا او چې تانه جدا شي نو بیا دا د ګوتو سرونه او ګوتې په خله کې ورکړي بیا ډیر شو بیا مرګري شو مو خو چې ختم شول دا خو بیا ډیر شول حضو علیکم علیکم الانامن من الغیظ چې جیب تاسو باندې ددې د وجې د غصې نه د دشمنۍ د وجې نه دا وجې ذکر کړې قل موتو بغیظکم پیغمبر هوا دیتا مړشه په غصو تاسو باندې ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې پرازونو سینو باندې بلا اوه موجا شپګما ان تمسسکم حسنتون تسوم کچره ورسی تاسو لره فائدہ فدا خوشحالی نو غم جن کوي دی لرا ستاسو په خوشاله باندې ستا دشمن ډیر غم جن کیږي چې دل اولی دومره خوشحالی ملاو شو اوما وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا که ورسی تاسو ته مصیبت نو دې خوشاله شي پاره باندې دا منافق ستاب مصیبت او تکلیف باندې ډېر خوشالي ورګول چې بیان کوي و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا الله وی کتا صبر کو په پنځمه قاعده باندې دوه واقعې تفریق کړي یو واقعه د بدر او دویم واقعه د احد چې د احد واقعه کې غیر رازدار را د نشیو وګورای کې نقصان مندو ابو بدر کې لک کسان وای د پنځمه قاعده پابند وای نو تاسو لفتا نصیب شو د هجرت په دریم کال د شوال میاش کې صحابه کرامو ته پته ولګی دا چې کافر په مدینه باندې حمله کول غواړي نبی علیہ الصلات والسلام د صحابو نه مشوره غستا نو چاوي بهر تزو چاوي مدینه کې پاتې کیږو او فیصله بدیو شو چې بهر تزو په دې اتفاق راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ له جانډه ورکړه اور د حمزه رضی الله تعالی عنہ دا د دسته کمانډر جوړ کو چې دای سره زغری نه وي حمزه رضی الله تعالی عنہ بارکی سیر اعلام نبلا کی امام زابی ذکر کئی کانا یقتلو بسیفین یوم اودین اغبا پا دوارو لاسو بانی تورا چلولا آواز بکلو انا اسد اللہ انا اسد الله زدا الله زمریم زدا الله زمریم عبد الله بن جبیر رضی الله تعالی عنہ هغه دی او دسته امیر ته 250 کسان ول ورکل او د هو د غونډې په پاسه کینول او آی ته ویلی چې تر څو ورته معنی ویلی نو تاسو به نه راکوزیږئ کفت یو که شکستی تاسو به نه راځئ هغه ناستو کله چې فتح موندا ابن جبیر رضی الله عنه ته ملګرو بس زو وګورئ غنیمتونه راغونډي ټول صحابه کرام هغه ورته موږ نبی عليه السلام باندې کړیو وینا ورزو لاړل یو څو کسان پاتې شول حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ هغه چې وکتل شاه طرف نه غونډه خالی ده دروستو طرف نه هغه حمله وکړه هغه پتا په شکست باندې بدل شو انو حدیث کې خراجی چې نبی علیہ السلام ماسپخین وتره وو جواب آسان دی چې ماسپخین لاړ التش پوکا او سار بیا ترتیب د جنگ ورکو او نقشه تیار کړه وا نقشه داسې نقشه وا چې نن داغي نقشې دا ډېر کمانډران هغه حیران دي چې نبی علیہ السلام څنګه نقشه تیار کړې و داغي وجه دا ده چې یو ماهر جرنیل او کمانډر اچ کله نقشه تیارې د جنگ نو داغي د پارسو خبرې ضروری وي یو دا چې دشمن با په کومه طریقې باندې زه کمزورې کوم هر طریقه شي دویم دا چې د دشمن د تیخ د لپاره بلارم پرې دی چې ما سره جنگيږي نو چې کله مجبور شي نو په دې لار باندې بده تختی کچره هغه ته د تیخ لار نه پرې دی نه په مجبورن تا سره جنگيږي چې تر سو مړ شوی نه دریم دا چی د ځان د پاره وم د تیخت لار ګوري کله زه مجبور شم نو پښتانه وای وای تیخت هم نیمه بادری دا او سلورم دا چې د روسو طرف نه دشمن حمله کوي هغه هم کور کول ضروری دي چې پاغي باندې رانشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول لارې اختیار کړې وي تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال جوړول دی مومنان له زاینه د پاره د جنگ والله سمیع علیم الله دې اوریدونکي او پویا تاکي سره الله امداد کړي تاسو په مقام د بدر کې وای تاسو کمزوري په اعتبار د سامان واتقوا الله لعلكم تشکرون ویرګی دا الله نه خامغا تا شکر باسي استغفروا للمؤمنين لن يكفيكم کله چې ویل تا اے نبی علیہ السلام سوره انفال کې به راشي نه ما کې چې زر ملائکو دلته وایي پنځه زره دي د دې نه مخکې وایي درې زره دي او واقعیا یو ده دا ولې دا ځکه کله چې کافر وي چې 1000 فوج درغه الله رب العالمین وی 1000 ملائک درغللو هغه وی درې زره کسان رالل فوجیان الله رب العالمین وی درې زره ملائک درغلل هغوی وی پنځه زره کسان درغلل الله اعلان وکړو پنځه هزار ملائک درغلل پروا مه کوئ مړه خو تاسو جنګ وکړئ دا د دې لپاره چې مقابله وشي او د اسلام زور ښکار شي په بدر کې الله داسې کړیو او سوال دی چې دې پنځو زرو ته دریو زرو ته او زرو ته څه ضرورت وو دا خو الله په یو فرشته هم کولې شول الله جواب کوي وما جعله الله الا بشرا لكم ندی ګرځول الله دې کثرت د ملائکه لرا مگر زیر تاسو لپاره یعنی دا ډیر ملائک الله وی ما دل راولې ګل چې تاسو زړونه به مضبوط شي زیر ته ملاوي شي ولی تطمئن قلوبکم بی ایره پارا چې مطمئن شي زړه تاسو په دې باندې دا می دی لکړو چې زړه مضبوط شي دیو جن علامه اقبال وای فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردوں سے قطار اندر قطار ربی ته د بدر فضا پیدا کا ته ګوره چې الله تعالی فرشتي را لېږي او کنا وما النصر الا من عند الله او نه دا فتح مگر طرف د الله نه الله زید الحکیم چې زور اور دې حکمتونو والا ذات دی لیاخدا طرف من الذین یا متعلق دې د بشارت یا د نصر دې لپاره چې کټ کی الله یو جماعت دای کسان نه چې کفر یې کړی دی را یعنی درې قسم خلق الله جوړ کی اول دا چې کټی کی ختم کی دویم او یک بتاهم یا قیدیان کی دی لرا فین قلبو خائبین وګرځي دی ذلیلا لیس لک من الامر شیء پدې میاس کې نفی د شرک په تصرف کې د نبی علی السلام نه مطلب دا که د چا دا ګماني چې دا 313 کسان د زر کسانو مقابله کې څنګه مقابله وکړه اسباب ور سره نشتا نو الله رب العالمین جواب کوي ليس لك من الامر شيء نشتا پیغمبره تا لره د فتح نه څه شي او یتوب علیهم دا درې مډلا یا الله مهربانیو کی بدای باندې او یعذبهم یا عذاب ورکی دای لرا سلورم آخرت کې عذاب ورکی فإنهم ظالمون یقینا دی ظالمانه یو کم بز سماعت کم دغه شان وای خو حالته کی یعذبو مخی کئی او حالته بی وجویم انشاءاللہ والله غفور الرحیم الله دې بخون کې مهربان یا ایو الذین آمنو وسترګي ورګي انفاق طرف ته د طرفه د رستاسو نه جنتونو دا چې پلنوالی داغی بشان د اسمانونو زمکو دی نو حدیث کی خورازی چې ادنا جنتی له بداسی جنت ملاویږي سمره چې داغه نظر لګي مقصد دا چې پلنواله دومره دی نو چوګدواله به سمره وي یا مفسرین ذکر کوي اوی کشاف وغیرہ دلنا علی غیر المحسوس بالمحسوس مونږ ته هغه شی چې بستر کو نخکاری داغي مثال مونږ ته وخلو هغه څه چې هغه بستر کو ښکاری په دنیا کې د انسان په ذهن کې زمکه او اسمان د ټولو نه لوی شي زونه دي نو الله وی چې دا ستا په ذهن کې کم لوی دي جنت بداغه نم زیاتی وعدت للمتقین بیا بشیر بار متقیانو متقیان سوق دي دای صفت الذين ينفقون في السراء والضراء هغه کسان چې خرج کوي خپل مالونه تاوانو تکلیفونو کې والکاظمین الغیظ قرون کې غصې لرا دا نه چې غصه نه ورځي غصه چې نه ورځي او د سره سره نه غصه ورزی غصه کنټرول کی ولا فینا الناس افا کونکی د خلقنا معافی کئی خلقو تا والله يحب المحسنين الله من کئی نیکانو سرا والذین اذا فعلوا فائشتن او کسان کله چې دی وکي خلاف شریعت او ظلموا انفسهم تاکي سره تیر شوی مکه تاسو نه طریقې د عذابونو فسیر فی الارض اوګر بزمګه کی فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین اوګورئ سرنګ شان جام د درو جنو هذا بیان للناس اوس ترغیب القرآن او دا ځکه ذکر کوي که ته وایې چې قران ته حاجت نشته جهاد وخت دی الله وینا بغیر د قران نه بل لار نشته الا بیان للناس دا بیان دی په ټول خلکو ایم سسکم قرون کچر ورسی تاسو له تکلیف وقد مسل قوم قرون مثلو نو تا کی سره رسیدلې قوم ته تکلیف مثلو بشان دې په خوا کتا صلح اوهد کی تکلیف ورسېدو نو کافرو له په بدر کې د دین زیات تکلیف رسیدلی وو وتلک الايام نداولها بین الناس دا حوادث د زمانی دی مونږه ورړو دلرا پمند خلقو کې چا کله یو شانی کله بل شانی یو ورځ د بل په شان ني دا دې څوک نه وای چې زما اقتدار او زما مشری دا ټول مري انقلاباتی جہاں واضح حق سن لو اور تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم امیر امان اللہ خان کله چې د افغانستان بادشاہو مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه داغه استادو او هغه د قران خېلو او کله چې امان الله خان د انګريز سر راز بازو ساتلو نو مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه اي مجبور کو الغرض هغه لاړو او مکه ته هجرت کو بیا کله چی داغه تخته الټه شو بیا مولانا ګولا سیندی رحمت الله علیه لورغلو حرم شریف ته مکه ته او هغه ته وی په جړا شو خلکو زما خلاف بغاوت کړی دی او تلار شه کابل ته زما د پاره خبره وکړه دا ورته دا آیت ویلو وتلک الایام نداولها بین الناس دا ورځی دی مونږه اړو رړو په مین د خلکو کې ته خو زما شاګرد وی تا خو ما نه ایمان زده کړو قران دې زده کړو نو تا ولی زما سره دشمنی وکړه او شاګرد استاد ته نیک شي استاد ته ډیر زیات تکلیف ور کوي وا شاګردم خورز مونږ نشي کم شاګرد چې د استاد سره دشمنی کړی دا اخره کې الله ذلیل کړی وي وتلک الايام نداولها بين الناس چا چې د استاد سره دښمنی کړې ده اغل الله بچی دښمنان ګرځولې دي خو یا زر او یا رستو پته ورته بیا ولګي بیا وی ارمان چې ما د خپل استاد سره دښمنی نه وای کړې وتلک الايام نداولها بين الناس او اعلان کی ته داغه شاګرد وی امیر امان الله خان ورته وی وی ته خو زما شاګرد وی او تا زما خلاف د انګريز سره راز بازو ساتلو نن دی وګوره خپل حال تا وتلک الايام نداولها بین الناس دا الله وی اړو رړو په مین د خلکو کی وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء اذا فراج کارگی الله کسان چاوی ایمان ناوړو او نسی تاسو نه ګوان ډیر داسی وی استاد نه قران زده کی دا استاد دا ناس نه مخی سو پیجنیم نه څوک ورته غیا هم نه چي او چې استاد ته قران وخی او استاد داغه تعارف کی دنیا ته په ټوله دنیا کې مشهور شي بیا دومره سپینسترګې شي چې هغه بیا همداغه استاد سره دښمنی شروع کی دا استاد خلاف شروع کی د چا په وینا باندې د چا په سازشونو باندې دا استاد چې هغه ته قران خودلې هغه ته ایمان خودلې دا هغه سره دښمنی شروع کی د بل په وینا د بل په سازش باندې د اخیری انجام د ذلت او د رسوایی شي نو بیا هغه خلک هم بریدي او د د مخ کې لار بیانې وتلک الايام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين امنوا منكم اذا بارا چې کار کې الله هغه سان چې ایمان ورو تاسو نه ويتخذ منكم شهداء اونې چې تاسو نه ګوان والله لا يحب الظالمين الله مين نه کوي ظالمانو سره ولیم ایس الله الذین آمنو اذا پارا چې پاکي الله که سان چې ایمان وروړي ويم اقل کافرین او ما وکی کافر ختم کی کافر اما سب دوان تدخل الجنت ایا تاسو ګمان کوئ چې دا نو شي جنت ته اما سیبتم ان تدخلوا الجنه ایا تاسو ګمان کوئ چې د نوشي جنت ته ولما يعلم الله الذين او نه به کار کړی الله کسان چې یاد کړي تاسو نه ویالم صابرین او کار بکی صبر کوونکی ولقد كنتم تمنون الموت تاګي سره وای تاسو چې خواهشم کوله د مرګ د جهاد من قبل ان تلقوه مکه د دینه چې مخامخ شیدای سره وقد رایتمو تاګي سره تاسو لیدل لرا تاسو کتون کی کم صحابه کرام چې جنگ بدر کې نو شریک شي ای ارمان چې بیا داسې معرکه جوړه شوې او موږ به کې خپل د ایمان قوت ښکارا کړې وما محمد الا رسول نو محمد علیہ السلام مگر پیغمبرو د دې آیتونو مخکې سره ربط سره ربط او تعلق داري چې مخکې بیان د جهاد شو اوس الله رب العالمین وایي چې اسنا چې امیر د جهاد وفات شي او تاسو بیا جهاد پرې دی استاد او مشر وفات شي او تاسو داغه کار پرې دی نه کار باندې پرې دی وما محمد الا رسول نو محمد علیہ السلام مگر پیغمبرو قد خلت من قبل الرسل تاکی سرا تیر شیو مکردن پیغمبران افایم ماتا کچر مر شو نبی علیہ السلام ماتا مړ شو نبی علیہ السلام نه نو پیغمبرانو باندې مرګ نه راځي ما ته سمانا کافر روسو طرف نه رالل یو طرف ته فتح په شکست باندې بدل شو بل طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دندان مبارک شهیدان شول غاخونه وینا نو درېدا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه چټي روړه هغه سوزولا او دا یې چې کوم ایروا هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاخونو مبارک باندې کې خوا دې لپاره چې وینا بند شي څوک چې د الله عبادت کوي هغه همیشه ژوند دی او محمد علیہ السلام عبادت کسو کوي داغه بمړکی خامخا نو صحابه کرامو کې بیا جذبه د jihad پیدا شو او jihad شروع کو اشاره دیتا چې اسنا امیر جماعت او فاچی او تبیا کار پرې دی افهم ما تا قتلن قل دملا کا بكم کچر مرشی یا وجل شي نو تاسو باورې په بونو تاسو او مې انقلب علا قبي سوچ واړي په بونو د باندې اس کله زرن شي ور کوی الله د څه شي او زر دا چې الله ما بدل ورکی شکر گزار ولا وما كان النفس ان تموت الا باذن الله او ندی دیو نفس د پاره مناسب چې دې مرشي مگر په حکم د الله کتاب مؤجلا لیک دې نیټه دار یو ځل بادشاہ د بیت الله نه طواف کو خلک ویستل او فوج غیر چاپیره د مطاف نه ودرولو و هیڅوک بدن نه نه راپریدي یو سړی راغی شلیدلې جامې وي او د فوجیانو غصفونه اوشلول او د هغه میز ترالو چرالو نو د بادشاه نه به حجر اسود ته مخ کې تلو طواف کې هم دنه مخ کې ګرځېدو نو بادشاہ ته وای وای بهر ظلم دی لګو چې په بیت الله کې دنه دم ظلم شروع کو بادشاہ چې د بیت الله نه د حرم نه بهر راووتو اړه وګو دا سړی گرفتار کړي هغه گرفتار کو نو دا هغه وزیر برمکی هغه دا بادشاہ ډو کو ویاله سر دنا ختم کا قلم کا جلاد راو وختو دا هغه وزیر برمکی هغه ورته خیر دې پرېګدا لیوانې دې کمکل نه پويږي باچا وی مړ کوم وزیر ورته می وجنه خیر دی کم عقل دی بیا وی مړ کوم وی خیر دی پرېګدا نو دا سړی په خندا شو ها وزیر ورته زه ته نیم چې دا کم عقل دی وګوره ته مړ کې او د خان دی باچا ته ویل لو خندل وای زګه خاندم چې لیوانه را له باچا را کړې لیوانه را له وزیر را کړې ته خو دې دا الله قدرتونو ته اړیانم باچا هم را له لیوانه را کړې وزیر هم لیوانه را کړې دې ته ما نه شې مړ کولی تر څو چې زما نیټه نی پوره شي او وزیر صاحب ته ما خلاصولی نه شي بیا یې هغه آزاد کو په هغه وخت کې یو شاعر فرزدک د هغه تعارف کول وایي هذا الذي تعرف البطحاء وتاتو ومن يريد ثواب الدنيا نوتي منا سوچ چې را دلري د اجر د دنیا او به کوم دل راغینا ومن يريد ثواب الاخرة نوتي منا او سوچ چې را دلري د اجر د اخرت ور به کوم دل راغینا وسنجي شاکرین زرا چې بدلور کوم شکر گزار الله وکای من نبین قاتل ما وربیون کثیر ډیر پیغمبرانو نا جنگ کړو دا په ملګرتیا کې خدا پرست خلق ډیرو فما وانو لما صابهم نو سستیا نه وکړه هغه سلا چې رسیدلو دی دا بلار د الله کې وما ضعفون کمزوري شي او مستکانو نه ځان ذلیل کړو کافر الله والله يحب الصابرين الله مين کوي صبر کوونکو سره وما كان قولهم الا ان قالوا نو وینا دی مگر دا خبره چاغي بوي ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے رب زمونږه بخناو کې د ګناونو زمونږه مونږ ته او د زیاتی زمونږه بکار زمونږه سبي دغدامنا مضبوط کې زمونږ قدمونه څوارلسمه سپاره آیت نمبر 97 دونوي نمبر آیت ګورئ التم الله وی آسو چې عملو کې نیک کناری نه او غزنانا خو شرط دا دی چې وی دې مؤمنانو ژوند باور ګدرا ژوند پاک الله وی خجون بولا ورکما د خوشاله ژوند بولا ورکم چې نیک عمل کوي هغه له بخ ژوند خوشاله ورکم د قران د درس نه لوی نیک عمل په دنیا کې بل کم وي روزه په خلی باندې او درس کې ناس د الله کتاب ته ټول ورځ ناس دي د دینه بهترین نیک عمل وبل سي نو چې دا دی وکړو الله به دل ښه ژوند درکړي د خوشاله ژوند به درکړي ډېر خلګي د ای سره ډېر مال دولتي کروڑونه اربونه روپی د ای سره وایله د شپې آرام نه ورځي خوب نشي کولای وضاحت کوي او دا قران کریم کې ګڼ ځایونو کې الله ذکر کوي چې په شرک باندې الله دلیل نه را لګلې سوره انعام آیت نمبر 81 یو اتیاي ما ته ګورئ او مسی بارا شرک باندې الله دلیل نه را لګلې په شرک باندې دلیل نه وي دارنګه سوره اعراف کې براشي 71 کې سوره اعراف کې براشي 32 کې سوره یوسف آیت نمبر 40 سوره الحج اتم آیت دارنګه سوره لقمان شلم کې او سوره فاطر سلوختم آیت کې ما لم ينزل به سلطانا وما واهم النار زائد دې دې اور وبئس مس الظالمين بس زائد ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده اوس بیا اشاره کوي غزوه وتا تاکي سر رښتینه کړو الله وعده تاسو سره خپل وعده او تاسو افرمانی وکړه پس دا غینا چې خودنه کړه تاسو ته هغه چې تاسو ور سره مینا کولا یعنی فاتح درته وکړه او بیا هم تاسو نافرمانی کولا ودان عصیان دا اجتهادیو صحابه کرام معصوم نه خو محفوظ دي یعنی کاینه ګناه شوم دا هغه تعالی معاف کړی دا اذ تصعدون ولا تلوون على احد کله چې قتلې تاسو بغربانی او بشام نه قتل په یو تن باندې ورسول یدوکم او پیغمبر دعوت درکول تاسو ته فی اخراکم یعنی کان فی اخراکم هغه تاسو نه رسو نبی علیہ السلام ورته आवाज کولو اود میدان کې الی عباد الله الی عباد الله ودا الله بندګانو ما طرف تراشی او صحابه کرام په غربانی قتل فاصابکم غمم بغمین ورسیو تاسو ته غم د پاسه د غم غم یو له دا چې پته په شکست باندې بدل شو غنیمتونه لاړل او دویم راغی نه غړ غم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات اعوان دا د صحابه د پاره ډیر لوی غمو چې پیغمبر مړ شو دا اوس وړه خبره نه و الله وی دا وی دی لوکل لګیلا تاسو ولا ما فاتکم دې لپاره چې تاسو غمجن نشئ پاوس چې رسیدلی تاسو ته هغه څه چې فوچی تاسو نه ولا ما ساوکم نه باغ تکلیفونو چا رسیدلی تاسو ته والله خبير بما تعملون الله خبردار دی باغ عمل چې تاسو کوي ثم انزل عليكم من بعد الخميامنتنا جوټل خوب رالا کله چې سړی ایستره سومبال شي او جوټل خوب راشي لون آرام کی خوب کی نو دې بیا تازه شي او دای کی منافقانو ګنجیا چول خپل ځانونه یظنون بالله غیر لاق ګمانونه کول په الله باندې نامناسب والله علیم بذات الصدور الله پوهه برازونو سینو باندې اوس زجر ورټنه ور کوي منافقان الله ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان یقینا او کسان چې ورېدلی تاسو نه پرد مخامخې دوه ډلو ان وسد الله من شیطان داغه مؤمنانو لا چې د منافقانو مرګرتیا کړي وا او داغي په چال کې راغلی ایله زجر ور کوي یقینا خو یولو دی لر شیطان به باز ما کسبو به باز هغه چې دی کړی دی چې هغه بزدلی وا او ملګرتیا منافقان وا ولقد فلانهم تاکي سره الله معافي کړو دایته یعنی د دای ګناه ته د سره ګناه نه دی ویلی ان الله غفور علیم یقینا الله دې بخون کې او بردبار صبر کوونکې یا ای الذین آمنو لا تکونو کالذین کفرو اوس ادب ورکي امیر حرب دا د جنگ امیر لا ادب ورکي یا ایو الذین آمنو لا تکونو کالذین کفرو اے ایمان والو مګه یې بشان دا کسانو چاغي کفر کړو یعنی کار د کفر کړو سستیا وقالو لاخوانهم اول به خپل ورونو ته اذا ضربو فی الارض کله چې سفر کولو بزمګه کې او غانو حزن یا بودی غازیان که چېرې تاسو وجل شئ په لار د الله کې یا مړ شئ په خپل بستر لمغفرة من الله ورحمتون نو خامخا بخشش د طرف د الله او رحمت خیر مما یجمعون غره دا غنه چې دی را جمع کوي ولئن متون او قتلتم لیل الله تحشرون کچره مړ شوی تاسو وشاورهم فی الامر مشوره کو د دې سره په کار تنظیم او جماعت کې په دینی امور کې ځکه شرعي امور هغه وکړه دي وایذا اعظم دا فتوکل الله نو کله چې ته ها قاصد کې فیصلو کې نو فتوکل الله نو ځان سپار په الله باندې ان الله يحب المتوکلین یقینا الله مين کوي دای خلکو سره چې په الله باندې ځان سپاري یا سر کوم الله فلا غالب لكم چې الله نه امداد پریدي بل څوک دی چې هغه وستا امداد کوي وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله دې ځان اسپاري مؤمنان وما كان لنبي ان يغل ندي مناسب یو پیغمبر بارا چې ځان له شي خاص کی ومن يغلل یا دې بما غل يوم القيامه او هغه څوک چې پټ کی څه شي راتل بګي په سبانه چې د پټ کړي برد قیامت د اجتماعي سینا یو شی ځان له خاص کی د دې به برد قیامت وروړي ثم توفا كل نفس ما كسبت بیا به پرور کړی شي هر یو نفس هغه چې کړی دی وهم لا یظلمون دی باندې به ظلم نه کړی شي افمن اتبع رضوان الله اوس بیا تخویف او ير اور کوي ایا غسو کو چې دا بيداری کوي د رضا من دی دا الله کمم با بسخط من الله دا کېږي شي بشان دا چا چې اخدشي بو سید الله وانی و ما واو جهنم زائد جهنمی و بیس المسیر و بزائد ورتلی دا جهنم هم درجات عند الله یعنی هم ذو درجات عند الله ای خاوندان د درجوی بنیز د الله باندې یا حمل مبالغتن دی لکه زید و عدلون خلقوی والله بصیر بما عملون الله لیدونګره باغ عمل چې دی کوي لقد من الله على المؤمنين اوس بیا صداقت د قران او د نبی عليه السلام تاکي سره الله احسان کوي په مؤمنانو اس باسفیم رسول من انفسهم کلچی ولی گو بدی کی پیغمبر ددی دا جنس را یدلو علیم آیاتی لولی بدی بانی آیاتون دا اللہ ویزکیهم نو دا د سوجي دا اولما صاحبتكم مصیبتون اي هر کله چې ورسیو تاسو مصیبت قد سبتم مثلیا نو دا کی سرا رسول تاسو دیتا د چند داغه په بدر کې مخکې کال تاسو د دینه زیات تکلیف رسولو قولوا من عند انفسكم پیغمبره داو طرف د نفسونو تاسو نه قلتم ان هذا تاسو دا کم طرف شو دا تاسو د نفس د وجنه چې مرکز هم پرې خو دو او دا امیر خلاف موږ نو دا سزا درته ملاو شو ان الله على كل شيء قدير یقینا الله دې بارو شی باندې قدرت والا وما صابكم يوم التقى الجمعان هغه سره چې رسیدلی او تاسو ته ورنځ مخه مخکیدو د دوه ډلو باذن الله نو به حکم د الله ولی علم المؤمنین او د پاره چې کار کی مؤمنان یا لم یزرا وجل امتحان داوا چې مؤمن کار کی الله منافق او مؤمن دا جدا جدا کی وليعلم الذين نافقوا دي پارا چې کار کوي الله کسان چې منافقت کوي دي وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادعوا ویل شو دایتا راشه جنگ کوي بلار الله کی یا کم اس کم دفاع کوي ځان نه قالو لو نعلم قتال الله تباناکم دیویس کچر مونږه په دې په جنگ باندې نو مونږ به تاسو تابعداري کړو هم للکفر یوم ازن اقرب منهم للایمان دای کفر لرا په دې ورځ د امتحان ډیر نږدې دي د خپل ځان نه د ایمان نه jihad نه یقولون بیافای ما لیس فی قلوبهم وای دی په خلو دی باندې هغه څه چې نوی پښنو وای کی والله علم بما يدمون الله خبرې باغ څه چې دی پټي لرا الذين قالوا لاخوانهم زجر ور کوي رتنا هغه کسان چې دی به خپل ورونو ته وقادو خپل ناسو لو تاونا ما قدلو کچردئی زمونږ تابعداري کړې نو دوی بنو وجل شي قل فدروا عن انفسكم الموت وای پیغمبر لری کې د ځان نه مرګ تاسو وای چې دا خلک به jihad کې وشول د ځان نه مرګ لری کې کنه دومره تکړه شي ان کوتم صادقین کئ تاسو رښتینی یو ځای وای ژوندۍ دي بل ځای وای اموات غیر احیا نو ما ویلو چې په اعتبار د دنیا سره مړ دي او په اعتبار د آخرت سره ژوند دي او ژوند د آخرت صرف د انبیاء علیهم السلام نه د شهیدانو نه خو موږ د کافرم منو کني بیا غت عذاب څنګه ملایږي خدای ژوند موږ د پته نشته الله خوف عليهم ولا هم يحزنون نه به ير بدی باندې او نه به دی غم جنوي يستبشرون بنعمت من الله وفضل دای زیر حاصلې په نعمت د الله فضیلت وان الله لا یضيع اجر المؤمنین او یقینا الله نزا کوي اجر د مؤمنانو الذين استجابوا لله والرسول دی آیت کې اشاره کوي واقعي د همراو لسد تا هغه واقعي د همراو لسد چې تقریبا اته میله د مدینې نه لري تاسو کې محمد علی السلام شتا نبی علیہ السلام جواب مو ورکوي اوی هل فیکم ابن ابي قحافه تاسو کې د ابو قحافه زیشتا یعنی ابو بکر صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام جواب مو ورکوي بیا یال فیکم عمر بن الخطاب تاسو کې عمر بن الخطاب شتا نبی علیہ السلام جواب مو ورکوي ناغه پاسې دو وی اوله بول اوله بول وبلا اوچت شو اوچت شو دې غټلا او لنا الوزا ولا وزا لكم زمغه وزاشتا او تاسو نشتا نبی علیہ السلام ورته اوس جواب ورکړي وی ورته لنا المولا ولا مولا لكم زمګه مولا شتا او تاسو مولا معاون نشتا دا دې لپاره نبی علیہ السلام ورته دا خودل چې اسنه ستاړه کې دار انشي چې دا درې کسان نه نو بیا با jihad پاتې شي نا کدا نو مینو جهاد بکیږي او ابو سفیان چې کله یو ځای پر لاړو اراده وکړه چې مسلمانان به ختم کو نبی علیہ السلام د جبرئیل امین راغی او ورته وی پیغمبر مال اصغر نه ایستلې تاسو څنګه وستا نبی علیہ السلام بیا زغره واچولا او هغه صحابه کرام روان کل چې کم زخمیان شي وو ابو سفیان پوه شو چې زمره چې یو ځل زخمی شي نو هغه بیا ډیر تبعی کوي او دا مثال د زمریان دی دا زخمیان شي دي او دی به نقصان ډیر کوي لارل او تختیدل او صحابه کرام فتح موندا هغه طرف ته اشاره کوي الذين قال لهم الناس هغه کسان چې ویلو دیتا خلقو مراد دینا نعیم ابن مسعود از جایری ابو سفیان را لګل صحابه وتا و ډیر خلک در تراجم شي دي صحابه دا ډیره خبره ډیر به مردار کو کنه دا څه خبره ده ایمان نورم زیات شو کلک شو کله زیات شي او کله کم شي دا نور وای وینا ایمان مرکب دی د تصدیق قلبی اقرار باللسان او عمل بالارکان نه دا اختلافي مسله ده او فقہی کتابونو کې بیا تفصیل سره ویل کیږي خو موږ دا وایو چې اثر د ایمان ښکار کې کله زیات شي او کله کم شي چې پروا مکوا خلک د کفر کارونه کوي د ګناه کارونه کوي نو ستا غاړه باغی باندې خلاص ده ته پروا مکوا عذاب او مغی ته ملاويږي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او غم جن دي نه کیتا لرا کسان چې جلدی کوي بکار د کفر کې یقینا دای زرن شي ورکول الله هیڅ شي یقینا هغه کسان چې غوړه کړو کفر په مقابله د ایمان کې لای ضر الله شیا دی ضرر نشي ورکول الله څه شي او دی له عذاب دردناک ولا سبن الذين كفروا بیا تسلی نبی علیہ السلام ته چې دا خلک د ګناه کار کوي او هیڅ سزا ورته نه ملاویږي الله وی دا خو مهلت ورکوم کنا ولا سبن الذين كفروا او ګمان دې نه کوي هغه سان چې کفر کړي انما نملي لهم چې یقینا موږ مهلت ورکو دیتا خیر لانفسهم دا غره د نفسونو دی لپاره نه انما نملی لهم یقینا منګه مهلت ورکو دیتا سره پارا لیزدادو اسما چې زیات کی ګنا یعنی خزر یخ کی په ګنا باندې نبی علیہ السلام نے ازل تپوس شو وی خی انسان په دنیا کې سوک دی او بد انسان سوک دی نبی علیہ السلام فرمایل خی انسان هغه دی من طال عمر وحسن عملو چې عمر زیات شي خو عمل خستای او بد انسان هغه دی من طال عمر وساملو چې عمر زیات شي او عمل بربادي ګنده عملي یزداد اسما الله وی پریدا چې په ګناه باندې زړه یخي بیا به زه دې سره ګورم ولهم عذاب مهین او دل دې عذاب رسوا کوونکې ما کان الله لیذر المؤمنین اوس الا د جهاد ندی الله چې پریدي مؤمنان علاما انتم علی باغ سبانی چې تاسو باغ باندې حتا یمیز الخبیث من الطیب تر دې چې جدا کی پلیت د پاک نه جدا کی خبیث د طیب نه منافق او مجاهد دواړه جدا کی وما كان الله ليطلعكم على الغيب ندی الله چې خبر کی تاسو لره په غیب باندې ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء لیکن الله ور کوي د پیغمبرانو نه چاله چواړي د پاره د پیغمبرای باندې خلق د دین علم غیب ثابت دی دا خبره صحیح نه ده لکن د پاره د استدراک دی استثناء منقطع ده رسو ځان له مستثنا او خبر دی ادا مبتدا خبر دی دیو جن خازن معنی کوي لکن الله یجتبی من رسلی للرسالت من یشاء لیکن الله رب العالمین ورکای د پاره د پیغمبر هغه چاله را چې وړي الله رب العالمین دا هو د رسالت سره تعلق دی فامنو بالله ورسوله ایمان وروړي په الله او رسولانو الله بخیلانو لا شومانو لا ګمان دې نه کوي هغه کسان چې بخل کوي باغ سبانی چې ورکړي دي ته الله من فضله د خپل رزق اعلی الله هو خیر لهم دا بغری د دې لپاره نه بل هو شر لهم بلکې دا بد دې د دې لپاره سیطوقون ما بخلو به زرا چې غاړه کې بوا چول شي ایتا هغه سم چې دی بخل کړي باغی باندې پرز قیامت ولله میراث السماوات والارض خاص الله لرا پاتې کې دلی اسمانونو زمکو والله بما تعملون خبير الله په عمل چې تاسو کوي خبردار دی لقد سمع الله قول الذين قالوا اوس زجر ورټن اور کوي يهودو ته او دای خباست زکاغی د انفاق خلاف کړو تاکي سره اور دلیو الله وینا دای کسانو چاہی یقینا الله فقیر دی محتاج دی او موږ غنیان مالدار د حق بیان کولو ونقولو ذوقو عذاب الحریق مونږ به وایو اوسکه عذاب سوزونکي ذالک بما قدمت ایدیکم دا پس او د دې چې مخکې لګلی لا سن تاسو وان الله ليس بظلام للعبید یقینا الله نه دی ای ظلم کوونکی پیسې باندې باندې اشکال راځي چې ظلام صيغه د مبالغه ده نو معنا دا چې ډېر ظلم نه کوي نو لږ ظلم به کوي جواب کله چې جمع په مقابله د جمع کې راشي نو افراد فائدہ کوي نو معنا دا نه دې ظلم کوونکې په هیڅ یو بنده باندې الذين قالوا ان الله عيد الينا هغه کسان چې وی یقینا الله لوس کړي مون سره الله نو من الرسولین چې موږ تصدیق نه کوو د یو پیغمبر حتا یاتینا بقربانین تر دې چې راوړي موږ له قرباني قربان المال الذي يتقرب به الى الله تعالی ستا نه مخکې هم ډېرو پیغمبران له دروغجن ویلیو نو که تا ته وایي نو څه خبره ده جاو بالبینات والزبور رات لیکلو په واضح دلائل او بصریف باندې والکتاب المنیر کتاب روخانا یعنی دلیل عقلی نقلی وحی دری وړای پیش کړیو کل نفس ذائقه الموت اوستجیا بادری ورکه بالجهاد کته د دین یریږي چې یرا په jihad کې به مرګ راشي الله وی مرګ دا خور چا درازي کپه میدان jihad کې وي او کا په عام حالاتو کې وي کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس دونکي د مرګ چې بچ کړې شو د اورنا او دنه کړې شو جنت ته فقط فاز تاکي سره دې شو کامیاب او دغه استاد محترم به معنا کولا فقط فاز دې شو زنده باد یاره وای دنیا کې خلک وای فلانه هغه وای زنده باد فلانه زنده باد نه زنده باد هغه څوک دی چې د جهنم نه بچو جنت ته لاړو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور ندا سکر ندا ژوند دنیا مگر سکر دوکي دا یو د غرور یو د غرور غرور چې په زمې د غین سره شي معنا دوکا او غرور چې په فتحې د غین سره شي غرور نو معنا دوکباز دې دواړو کې فرق دی او سوره فاتر کې دا دواړه ذکر کړي وګورئ سوره فاتر دویشتمه سپارا سوره فاتر آیت نمبر 5 پنځم آیت ولا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه کې دیوانه چي تاسو لرا ژوند دنیا ولا یغرنکم بالله الغرور او دوکه دې کی تاسو لرا په الله باندې دوکه باز غرور او سلوختم آیات وګورئ همدا سورۃ 40 په بار د مالونو تاسو نفسونو تاسو کې ولتسمعنا من الذين اوتوا الكتاب او خامخا تاسو باور دای کسان نه چور کړی شوی کتاب یعنی زړو مليانو نه من قبلکم تاسو نه مخکی ومن الذين اشركوا او دای کسان نه چې هغه مشرکان اذن کثیر اره دی بدی ډیره فإن ذلك من عزم الامور نو یقینا دا د پخو کارونو نه من الامور المعزومه چې کلک ودرځي نو دا د ځوانانو کار دی زموږ استاد به فرمایل فإن ذلك من عزم الامور یقینا دا د ځوانانو کار چې په مسله باندې کلک ودرځي هر تکلیف دې برداشت کو منا بزور زوریم او دی ورګړی کتاب لرا خو شاګان وینا واشترو به سمن قلیلا او ورګړی بدی باندې پیسې لګي کنزل مال کې لسم جلد صفحه 191 کې یو روایت ذکر کړي ابو رضی الله تعالی عنہ چاوئی ما آت اللہ عالما علما نا الا خد اللہ میساقا اللہ یکتمو یو عالم لا اللہ علم نور کئی مگر داغن دا لوز علی چی دا با پتے نا بلکہ دا با خلق دخکارکی اسنا چې د دنیا د وجې د مال دولت د وجې د حق مسله پټه کې کوشش دا کوي یو کار به کړی نه او دی وای چې زما صفاتو کې خلق فلا تاسبنهم بمفازه من العذاب الله وی وی ګمان مکو بدبانی کامیابی د عذاب نه دی بخامخ عذاب ترځي ولو ما عذاب نلیم دی له عذاب درناک اوس اخر صورت کې دعوت توحید او پاره باندې دلایل ولله ملک السماوات والارض الله اختیار کړه بادشاہي د اسمانونو او زمکو والله علا کل شین قدیر الله یې بارو شی باندې قدرت والا او دلایل عقلیه ان فی خلق السماوات والارض یقینا په پیدائش د اسمان نو زمکو کې اختلاف د شپې او ورځې کې خامخا دلایل دي په اړه د عقل مندو الذين يذكرون الله قياما وقعودا سوق دي وو عقل مند هغه سان چې یادي الله لرا په ولاړو بناسته والا جنوبهم او پارخونو زیبانی و تفکرون فی خلق السماوات والارض او سوچ کوي په پیدائش د اسمان نو زمکو کې ربنا ما خلق دارا باطلا ارب زمونگا ندی پیدا کری تا دیل را بس سبحانکا فقنا عذاب النار پاکی دا تعالی اللہ او چاو په خاورې اچولې چا ورته کنزل کولو د نبی علی السلام جرم سو صرف دا چې هغه توحید دعوت ورکولو اوسم چې د حق بیان کوي دا خلاف خلق سمره منسوبي جوړي بار طریقه چې دا आवाज باندې غواړي حتن د سفنار تر دې چې ټک نه غرمشوا یو وړه ماشومه رااله او دا غل مخ مبارک نه اگر د غبار لري کو هغه ته خپکی ګما ستا پلارم دل پیدا شوی دی ما ته بوسګو تاسو دې قیل لی او ما ته ویل شو دا محمد بن عبد الله دی چې د نبوت دعوی کړی دا او دا الله توحید دعوت ورکړي او دا وړه د د لور دا حضرت زینب رضی الله تعالی عنها چې هغه راضی او د نبی علیہ السلام د مخ مبارک نه ګرد غبار لري کوي او بیا را روان یو سړی راغې مدینه کې نبی علیہ السلام ته زدیو پیجندم وای نه ما خو نه پیژندې وای زه هغه سره يم چې تا په بازار کې د توحید مسله بیانولا او ابو جان در پسیو نور کافر در پسیو او ترالی خیمه تا چې زما خیمه تر اورسې دي نو ما تور راوغستا او ما ورته کې قدم دې مخ کې خو نخبي ولله ماته کوم او بیا ایمان راوړې او دا غنو مزمام وای کله چې قوم ته لاړو مسله می بیان کا نو قوم ورته وای یا زمام ما ته تکل برس او جزام زماما ته د برس او جزام مرز نه نه یریږي आवाज به کولو منادیان صفات د پیغمبرم راضی او د قران هم راضی ولا تخزنا یوم القیامه مغم جن کی مونږ لرا برز قیامت انک لا تخلف المیاد یقینا ته خلاف نه کې د خپل وادي الله کم وادي چې مونږ سره کړی دي په جوړ انبیاء علیهم السلام ووزو فی سبیلی او تکلیف ورکړ شو دیتا پلار زما کی الله وی زما د توحید د وجه نه ته تکلیف ملاو شو په دې دور کې د الله د توحید د پاره چا تکلیفونه برداشت کړل ټولې دنیا ته پته ده اوس هر ځای وایي زه توحید بیانوم سنت بیانوم ارشیل قرآن رحمت الله علیه مولانا محمد طاهر نور الله مرقده په یخه یخنای کې پس خار ډند کې صحابه په ډند کې اچولې د الله توحید د وجنا دارنګي جیلونو ته بولې اتلس قاتلانه حمله باغ باندې شوې او قدم په قدم مولیانو دا هغه سره دشمنی کړي وا دا هغه جرم سو صرف دا چې هغه د حق وینا کولا وعوذ فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا جنگ کړي په لار د الله کې وجل شو لو کفرناهم سیئاتهم لری بکم دوینا مصیبتونه ویه دا غسه دی خې بدلې لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دا جواب د شبهه او دوام دی چې دا کافر دومره ناکاره خلک دي نو بیا الله دی هلاکي ولینا او دومره مال ولې ور کوي الله جواب کوي لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوګه کې واده چې دال راوړې دل راوړې دل آئے کسانو چې کفر کړي په خارونو کې بتاون قلیل سکر لگا غندې تا خو دې وسور زو ژوندې پرې دا الله وي چې خوشحالي وکي ځکه حدیث کې راځي الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر دنیا د مؤمن لپاره جیل دی قید خانه دا او د کافر لپاره جنت دی سې چې زړه غواړي نه هغه کوي ثم ما وهم جهنم بیا ځای دی جهنم دی و بیس المیاد او دې برفش دی جهنم نزلا من عند الله ملمانه بکړی شي په ملمستیا سره طرف د الله نه وما عند الله خير للابرار هغه چې الله سره دی ورني د پاره د نیکانو ومن آل ان من آل الكتاب یقینا بعض د آل کتابنا غدي چې ایمان وروړي په الله باور سره چې را لګل شي تاسو یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا اے ایمان والو کلک شی په توحید توحید ذکر کو رسالت په قیاس کو وصابروا تلقین کو یو بل تر صبر ورابطو تیار شي دین د الله ته جهاد ذکر کو انفاق پہ قیاس کو واتقوا الله لعلكم تفلحون اورګی دا الله نه دې بارا چې تاسو کامیاب شئ دې صورت کې سلور مسلې بیان کړې او دې مسلو سره سره یو اهمه مسله په دې صورت کې هغه مسله د شان د صحابه کرام وا هغه صحابه کرام چاغي رسول الله صلی الله علیه وسلم شان د صحابه کرامو هغه صحابه کرام دای دومره له ګناو کړه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تور په میدان کې پرې خودو او بیا هم الله سوئی وګورئ آیت نمبر 152 د صحابه په شان کې الله رب العالمین سوئی یو سل دو په نو سمات وګورئ الله رب العالمین نبی علیہ السلام توئی او صحابو توئی شان د صحابه کرامو بیانوي ولقد فانکم تاکی سر الله معافی کړو تاسو ته یعنی تاسو ګناه ته د سر ګناه نه دی ویلي بلکې ما قال النبي صلی الله علیه وسلم مثال اداسه چې نبی علیہ السلام ای اف الله عنکم عن صدقه الخيل والرقيق ولم تجب عليهم قط حالان کې بدی باندې واجب نوا بیا یو سل پنځه په نو سماعت ګورئ 155 ولقد عفا الله عنهم تاکی سر الله بخنه کړی دیتا گناہ کړی دا واو گناہ الله ورته بخلی دا دارنګ یو سلسله رویا ما ته ګورئ 174 همدا صورت شان د صحابه کرامو نو الله رب العالمین د دې صفات ذکر کو وتبور رضوان الله دا زمانه پیغمبر صاحب دی دای تابیداری کوي در زامن دی الله وتؤمنون بالله یی تاسو غره امت دی وخت کې مخاطب سوګو صحابه کرامو نو صحابه ته الله وی چې تاسو غره امت یی دارنګي سوره بقره وګورئ یو سل درسل اختمات 143 شان د صحابه کرامو تاسو یو امت درمیانه صحابو ته الله وی تاسو یو امت درمیانه او امت وسطا امت درمیانه دارنګي سورې انفال سلور شپته مات ګورئ 64 لسم زبارا ومن اتباک من المؤمنین هغه څوک چې ستادي تابعدار د مؤمنانو نه ورپسې سوره توبه وګورئ شان د صحابه کرامو سلام آیات وګورئ آیت نمبر 100 یو لسمه سپارا شان د صحابه کرامو الله عنه مرضوان الله خوشاله دې د دې صحابه کرامو نه او دای خوشاله دي د دې الله نه رضی الله عنه مرضوان شان د صحابه دارنګي شان د صحابه کرامو دارنګي سورۃ الفتح وګورئ شپږوشتمه سپارا اتلسم آیت د صحابه شان الله ذکر کوي شان صحابه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعونك تحت الشجره اتلسمات سورۃ الفتح پدا کی سره الله خوشاله دی د مؤمنانو نه هغه مؤمنان کله چې بیا خپل تا سره لاندې ونی نه الله خوشاله دی دا وینا الله یې ته خوشاله هم او په اوسه کې بعضی خلک وایي مونږ ته خوشاله نه یو لقد رضي الله عن المؤمنين اذ باث فيهم را تاکی سرا اللہ رب العالمین خوشحال دے دہاوی مومنانونا ایزی بایونکا تحت شجرہ چی تاثر بیا گلو لانی دونینا اللہ و عزت خوشحال ایم شیعو داغی ملگری ایت نه خوشحالی او قرآن کریم کې په ډیرو ځایونو کې الله رب العالمین شان د صحابه کرامو ذکر کوي دارنګ حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې په مختلفو حدیثو کې نبی علیہ السلام د خپل صحابه شان ذکر کوي ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمایي لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده زما صحابو تبد مو آئے قسم دی زما باغ ذات چې زما لاس د زما سات هغه اختیار کړه لو ان بقاد بوم مثلو دین زابان ما ادرکا مدعادیم مولا نسبا قسم با اللہ چې داغي هغه یو خروات هم نشي رسیدي نیمه ته هم نشي رسیدي عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي مهما اوتیتم من کتاب الله والعمل به لا عذر لعدکم فی ترکی فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَسُنَّةٌ مِّنِّي مَاضِيَةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةٌ مِّنِّي مَاضِيَةٌ فَمَا قَالَ صَحَابِي إِنَّ صَحَابِي بِمَنْزِلَةِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ وَإِذَا مَا صَحَابَةِ كِرَامَ په مثال د ستورو دی په اسمان لکه څنګه چې سپوږمۍ لاړ شي قران کې هم الله وی کلا والقمر چې سپوږمۍ لاړ شي نو دا غینه پس بیا ستوري رڼا کوي دارنګ نبی علیہ السلام نرستو صحابه کرامو چایبا رناګانې د دین فرولې او دارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله اختارني واختار لي اصحابي فجعلهم اصحابي واصحابي الله زه غره کړې ما او مالې زما صحابه غره کړې دي نو سه زما سرګنې ګرځولې دي او سه زما مرګري العواصم من القواسم کې ابن العربی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا صاحب مبارک وی وی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم عدل می تعدیل الله لهم نبی علیہ السلام صحابه دا ډیر عادلان دي نیکان دي او انصافدار دی ولا ينتقصوا آدم منهم الا زنديق چې دا صحابه بدوي هغه اداري زنديق دارنګي د عمر رضی الله عنه روایت دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سال تو ربي في مختلف فيه صحابي من بعدي فاو الله اليه وقال ان اصابك عندي بمنزله النجوم من السماء بعضها ازو من بعض وای ما د رب نه تاسو کو زما د صحابه د اختلاف بارکی نو الله ما توای وګړه چې ستا صحابه زما پنځ باندې په شان د ستورو د اسمان دی د چار نه کمي او د چا زیاتې انس ابن مالک رضی الله عنه روایت دی چې نبی علیہ السلام وی ان الله اختارنی و اختار لی اصحابی او بیا رستو وی په دغه روایت کې و انه سیجو فی اخر الزمان قوم ينتقصونهم وی اخری زمانہ کې به بعض خلق راشي چای به زما صحابو پس ردی بدی وئی الا ولا تناکحوهم ولا تنکحو الیهم الا ولا تسلو ماهم الا ولا تسلو علیهم دا ای سره نکاګانی مکوای لونه مور کوي په نکاح باندې چې زما صحابو پس بدوي او دارنګي داغي لونه په نکاح مالي دای سره مونږ مکوای او امه په هغه باندې د جنازې منځ کوي امام ابو زرع قول دی اوي اذا رايت الرجل ينتقص آدم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم انه زنديق کله چې ته سړی وینې چې هغه صحابه بدوي په دې باندې پوښا چې دا دي زنديق او داوود باب الرجم کې یو روایت ذکر کړي چې یو صحابي رجم شوی او نور صحابه هغه پر خنداګانې کوي انو هغه نبی عليه الصلاه والسلام چې کله یو مردار خر ولیدو نو आवाज یو کو اینا فلان و فلان فلانی فلانی چرته دي ایم خدای نبی علیہ السلام فرمایله انزلا فغلام جی فدی هذا الحمار زیلار شي او دا مردار خرو خوري ایوه دا وسوکری د الله رسوله نو چې تاسو زماده صحابي بد ویل د دینه بهتر دا چې دا مردار خر تاسو خوري والذي نفسي بيدي انه الان في نار الجنه ينغمس فيها وی اغا اوس د جنت په نهرونو کې مزه کوي او د دیو جنا د صحابه بچی سو کوئی نو هغه دی دا سیوګنی لکه مردار خرچ خوري علماء د دې په باره کې بهترین کلام کړی ا د صحابه بد خلک ولي وي مرام الکرام صفا سنورمه کې عبد العزيز فراری ذکر کړي نو بعض شیطانانو د اسلام د ختمولو لپاره مشوره وکړي نو هغه دا خبره خورا کړه چې صحابه د اهل بیت سره ظلم کړو دا ځکه چې خلک د صحابه نه بدل شي نو دین په خپل بدنام شو ځکه دا خو سند دی او مایي رسول دا خو دین ستنی دی امام مجدد مکتوبات کی ذکر کئی دریسا و دری درشما صفحہ کی اغوی اگر عثمان و صدیق و فاروق مدون باشد و متروک و عدالت شود بر قرآن چی اعتماد باید وی چی عثمان او بکر صدیق عمر فاروق متعون شي پاغي باندې لعنت شي عیاذ بالله بدنام شي او عدالت ختم شي نو په قران خو اعتماد پاتې نشو ځکه دا خو هغه مونږ ته ذکر کړی دی او دارنګ هغه وی صفه 77 کې کسې کې دان بر صاحب سلف صالحین ګیر در حافظی اس وای چې په صحابه پس بد وای نه دا مردار رافضی دی شیعه دی دارنګي صفا چورسی کی آغا وئی اگر اصحاب مدهون شودا دینم مدهون می شودا وئی که صحابه کرام بد بدنام شي نو دین بخپله بدنام شو زکه دا سند دی او مغیر رسول دی پاتې دا چې د صحابه مینس کې جنگونه شوی دي جنگ سفین او جمل وغیرہ نو دا غي په باره کې مرام الکلام کې عبد العزيز دراري ذکر کوي اتیایمه صفحه کې جنگا کندر صاحب شد بدیر از غزای حضرت رب المجید یاد یاد نه اردن شولا ترست یاد او کردن حرامن کو رستا او د صحابه په میاس کې چې کم جنگونه شوي دي دا د الله تقدیر او د الله فیصله وا ما ته باغ نه یادو بس شوي دي خبره ختمه او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوا کې دریم جلد صفحه 153 کې ذکر کړي من دعنا فی عهد من الخلفاء اربعه فهو ذل من حمار علی څوک چې په خلفای راشدینو پسې بد وای نو د خپل کورنی خرنوم زیات بدتر دی دا خر به ودنه خي شرع عقیده دعویہ صفحه 527 کې ذکر کړي هغه وای ونبغزهم من يبغزهم وبخير بخير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير شرعی د دعویه سره 527 کې وای موږ دا چا سره بغض کوو چې د صحابه سره بغض کوي او بغیر د خیر نه یادای او موږ نه یادو مگر په خیر سره دارنګي قرطبي اول جن صفحه 1308 کې ذکر کړي الابانا په صحابه په ذکر کې سبچیان می کې وای کل صحابتی ائمه مومنون غیر متهمین فی الدین وقد اثنى الله تعالی علی جميعهم وی ټول صحابه ائمه مشران د دینو الله د دای ثنا او صفت بیان کړی دی او مونږ ته حکم کړی داغي په عزت او په تعظیم باندې ولا نذكر احدا من الاصحاب الا بخير مونږ با صحابه بد نه وایو بلکې دای خیر بوایو علی بانا په چامه کې وای وما جرى بين علي مزبر كان على تعبير و اجتهاد چې د حضرت علي رضی الله او د زبیر رضی الله په میاس کې څه شوی دی هغه په تعویل او اجتهاد باندې شوی دی بعضی خلق وی تاریخ لیکلی دی البدایه و نهایه و یا بلد زمونږ استاد محترم فرمایل وی تاریخ څه خبره ده زبا تا ته کنزلو کم نو ته به خوشاله شي کته ما ته ولې کنزل کې نو ته توای چې فلانی چې تعالی کنزل کړو دا څه خبره ده چې فلانی نو تاریخ کې لیکلي دي دا تاریخ نه دا تاریخ دی چې د صحابه بدی ویلي دي هر چا چې لیکلي دي او د صحابه بد ویل دا اسلام بدنامول دي کوم مورخ لیکلي دي نو هغه دې لپاره چې وای خلکو دغه په باره کې دا ویلي دي دا مسئله نه چې د صحابي بد وایي او کاغا هر څوک د صحابي بد وای کاغا رافضی وی شیعوی او کا مودودی هم د صحابه مبارک بد ویل دي غیر مقلدین هغه د عبد الله بن مسعود رضی الله مبارک ګستاخانه الفاظ استعمالي یره وای دا د قدم اندرو او خلافت ملوکیت کی مودودی لکلی دی وی حضرت علی رضی اللہ کو لوگوں نے کہا کہ آپ بھی معاون کی طرح بیت المال کا منہ کھول دے مطلب دا چې هغه بیت المال خوړلې او دارنګي هغه وی وی اس سے بدر جہاز زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی وہ کہتا جو معاویہ بن ابو سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کی گورنر کی حیثیت سے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تھا مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا دا صحابه بد وای او دارنګي هغه خلافت ملوکیت کی وای وای یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائل بدنظمی کی اتباع ہے دا معاویه رضی مبارک وای بہرحال هر څوک چې وای دا بد وای او قران کریم د صحابه شان بیانوي دارنګ احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هغه صحابه کرام شان بیانې علماء د دې په باره کې بیان کړی دی او علماء کتابونه لیکلي دي او وی دا اعتراض عثمان رضی الله عنه باندې شیعو کړو بهرحال سوګم چې په صحابه باندې اعتراض کوي په هر حیثیت چې چې هر سوګي راغه بد کوي ځکه قران د صحابه صفات بیانوي او که ست شیری قران وای چې ما الله وای چې ما معاف کړی دي نبی علیہ السلام صفات بیانوي علماو حق پرس علماو د دې صفات بیان کړي نو صورت کې درې حصے او صورت اوله حصہ کې بیان د توحید او درې بابونه وا اولنی باب کې اول جواب او د شبهه د نصارو و عیسی علی السلام د الله ابن ویلی الله وی کایبن ما ویلی دا د متشابهاتونه ده ارسل د دې په مطلب نه پوي دویم باب کې دویم جواب وکړو چې د سر نه نری ویلی دا 10 من البغات دی باغیانو د ځان نور د نکړه د الله په کتاب کې او دریم دریم باب کې دریم جواب او تفصیلی جواب په عبدیت د عیسی علیه السلام درې دېرش نکتې بابیت د عیسی علیه السلام او د هغه د مور بیبي مریم باندې ذکر کړې دویمه حصہ کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري ثابت کړه او پنځلس خباستونه د يهودو درېمه حصہ د صورت کې دوه مسلې وي بیان د جهاد فی سبیل الله تعالی او انفاق فی سبیل الله تعالی چونګې د جهاد او انفاق د پاره د تنظیم او جماعت ضرورت دي نو د دیو جنا د تنظیم او جماعت د پاره 15 قاعده ذکر کړې اوله قاعده چې تاسو عقیده له ټولو یو وي عقیده له توحید وي او دیمه قاعده چې فیصله په قران باندې وي درې مرکان د جماعت به فعالی سلورم انفاق بکې پیسې به لګي او پینځم د حفاظت د جماعت لپاره چې غیر رازدار بنه پرې او باغی باندې دوه واقعات د جنگ بدر او د جنگ احد چې په بدر کې تاسو لکه سان وي او د پنځمې قاعدې پابند وای نو تاسو لا فائدہ موندا او په وخت کې کسان ډیر وای او د پنځمې قاعدې پابندی نه و نو نقصان مو موندو او مقاطعه ذکر کړه د اعداء د الله نه دارنګي آداب ذکر کړل امیر حرب دا واقعا د حمراء الاسد او صفت د صحابه کرامو او دارنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت او اخر کې دعوت توحید او په اخیری آیت کې هغه سلور واړه مسلې ذکر کړې یا ایو الذین آمنوا اصبروا وصابروا ایمان والو کلک شی په توحید الله او تلقین د صبر کوي ورابطو تیار شي دین د الله ته واتقوا الله لعلکم تفلحون ویرګه د الله نه خامخا چې تاسو کامیاب شئ نو کامیابیږئ به انا چې سر د صورت مسله ومنئ الله لا اله الا هو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین